دغنا فارغ سو اوس و بعدو سرا دایرا درونی او باعث تاسو ته بیانې په دې لیکلو دې متن باندې تنقیح له اصول چې دا تنقیح لیکلو سبا اسو او کوم دا سه امر داعی وو چې ایغا زده طرف ته مجبور کړه چې زه په دې فن دی اصول فقه کې څه شی ولیکم مقصد دا دی چې یو کتاب ولیکم متن تنقید دا سبا هیڅ په دې خبره باندې نو دی وای و بعض فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة وبعد ورست دی تسمیه او تحمیدنا او ورست دی صلاتنا په حضور صلی الله علیه وسلم باندې نو دی وی چې دا بندا چې دا وسیلې نه ولون کړي د الله تعالی تا او هغه اقوا د ذلیه سره او د بنده چوک تا چې کله ما ولید لوی لوی علما مقیمین فی کل عهد چې دا پر مخ پراتو په هر زمانه کې و زمانه حد فی تفسیر غنه دا دا په ګوندو پراتو علی مباحثه فی اصول الفقه په بحث مباحثه د چا باندې اصول الفقه اوس په مقیمین په معنی راځي فإن من أقبل على الشيء غاية الإقبال فكأنه أكب عليه يو سره یو شي ته غایت توجه سره څه شي متوجي شي نو دې ځما سره چې ګوي کې ده په دې شی باندې پر مقصد ور پروت او ته نو پلانې کوئی شام په وی کوم ځای نه راغلی وی ما غنه مسجد نه تکرارګانا شا ابرار چې وو کتاب وی پروت وو کتاب شو او خوب ګهره مطالعه کول یا سوچونه چې کول په کول دا چا مباحث وو للشيخ الامام مقتدى الائمه العظام دا د هغه لوی شیخ مقتدا لوی لوی امامانو مقتدا او دا د ایغوال او دی فخر الاسلام تبه ابو العسر ویلا تبه وته ویلا ابو العسر دبا چې کوم شی ونی کو دی صح ګران شی به چکاو اول ورور چې وو یو بډیر پوس کلام هغه تبه ابو العسر چې به وته ابو العسر او بیا با ابو العسر ته ویل چې ورور ته دونه ګران شی نه لیکي او دا چې دا مطلب وسو ته چې پرې د دې د جمعاتو خواندانو لپاره لیکه چې دا پیاز اوګه ګندنا مولې کې فار بینګن او مقصد دا چې ټینډي منډي او دال چولا او کیما اور شای سره یو دي کې او خلوق کې او څه دې مالو دې څه دې فار دي چې څومره رواني په دې سم علماء مبارک دا غب جو کړه دا کتابونه نه کې هر ځای چې دي او سبا څه دې دا نشنا خدا په خپل اسلام دې دا خو الله مبارک نه دي دا خو څه کتاب ګناه مبارک نه او دا څنګه کتاب و د فخر الاسلام صاحب وي سبا درته وایم وهو کتاب جلیل الشان باهر البرهان دا کتاب ډیر لوی عظیم شان والو او ډیر واضح دلایل مرکوز کنوز معانیه فی صخور عباراته مرکوز رکزان ده رکز هغه دی اصل کې دې توتای چې نه زه سره داسې خدمت کې چکی مرکوز کنوز دې کم جماله معانی واضح ده سخور صخره جمع سخور هغه غټه غټه ګټ عبارات دې ده نو دې کې تشبیه ده چې دې د کتاب عبارات چې وکنه دا په کلکوالی کې چا ونیو ګټو ونیو ګټو اپ دې کې چا کومي معنی مانو معنی وی کنه ا خزانو ونیو هغه معنی چې په دې کې بیا چا ونیو خزانو نو دا خزانی دا خزانی دا پچا کې دن نه پتی وی هغه په کلکو کلکو ګټو کې یعنی کې قیمتي معنی وی خو الفاظ دونه ګران وو چې لکه غټي نو یعنی دا قیمتي معانی دا اخد دا د معانی او د قیمتي خزانه په غټو کې دن نشوي کله په غټو کې دن نه خزانه هغه چې سودا چې رب غوندې تلای قیمتي کان ہے هغه یې په کې مثال دې یو کې چې راشي تاسو ورکو یې نه هم زر جدا شي دا مې چې سره ګونه په قیمتي کان دې زر هغه خزانو خزانه دي معانیو دي دي کتاب پچا کې په هغه عبارات دي دي کتاب کې چې عادي غټو غوندې و چې چا ونیو په دې کې د معنی کن نشوي مرموز غوامض نکته فی دقائق اسرار اشاراته اوس ته سوچ کوا وای اشاره کړې شوی و دیکھیے هغه باریکی باریکی نقطو ته صرف چې سلیوا اشاره کړې سلیوا رمز نو رمز هر سړی کوي نه خو دې هر سړی کار نه او دا چې چې مطالب باندې ساده شای هغه شی نه چې رمز باندې او تکړای دې په څه شي څه شي تاسو په څه څه تاسو په بلا باندې رمز هر سړی کو نه شاګرد په هغه ظاهر الفاظ د دې کتاب باندې چلګاو طعن لگاو او دا طعن ولی لگاو دا دې په بنیاد کې انګور تراودي لقصور نظره لوجد قصور دې نظر دې دوینا عن مواقع الحاذه دې هغه مواقع دې هغه یو ارخ نظر دې یعنی دې فخر الاسلام چې هغه لحن العين لیکاری وی لیکون کای نو ا مقصد په باب النظر سره چې کوم یو مضمون ولیکي دا له مقصد ملمانو سره ناشتي او مقصد دغه مې چې دې څه کوي لیکل هم کوي ایغه سره خبره هم کوي او لیکل هم کوي او هغه فن ماهر وي نو چې هغه کوم غیر ماهر خلک یا چې خو ټول شپو تناسي سوچونه پکې بیا هم هغه شي نو دغه هغه دور کیس ته نظر وتنظیمه او د دې نظم کېدل ته او پیر نظم نه نظم نه دا مراد یعنی خی مرتب خلا کمل غلری دي چې لړۍ کې چې دا څه نه چې وحاولت او ما دا خبره قصد کو دا طلب مې وکړ تبیین مرادی دي چې د د مراد زواضح کا او د مراد تفهیم زو کا طالبانو ته وعلى قواعد معقول تاسیسه اجه زه د کوم ملحوظات چې دي دا زه د معقول ډنګ باندې د دې چوک تاسیس او بنیاد کې وعلى قواعد المعقول تاسیسه او تقسیم او تقسیمات عقلی ډنګ ته چکا موردن فيه زبدة مباحث المحصول دی وایي چې زه به په دې کې کوشش دا کوم په دې تنقیه کې چې زه به راړون کایم په دې کې هغه نچوړ دي مباحث دي محصول دي امام رازي ته او دارنګ هغه نچوړ دي اصول دي امام محقق مدقق جمال العرب ابن حاجب سے دا په اصول فقه کې د تاسو ابن حاجب نه دا په صرف نحو اصول فقه کې بلکې د هغو علومونو په اصول فقه کې ډېر زیات شو ماهر د شوافی او اصول فقه امام او امام د ابن حاجب نو د تو اصول رواخنا او خود تحقیقات مع تحقیقات نو دغه نچور به هم رواخنا او سره د تحقیقات بدیعو او تدقیقات غامضه منیعه عالی اوچت تحقیقات یخلو الكتب عنها چې دا نور عام کتابونه بیا دغه تحقیقاتونه چې شته به څنګه درته ذکر کوي څه هغه فکران انداز باندې ذکر کوي په خپل تنقیح کې دی چې نه د اعجاز اکړی چې دا په دې باندې به منګولو خبرې کوي یعنی سم ساحرانه او معجزانه انداز باندې به تقریبا درته چکا بس آشنا اوس د خپل عبارت تشریح کوي چې په تنکی کې ما اعجاز سره چې لفظ لګولای اور وخت او سحر سره چې لفظ لګولای اهداف دا دیو جنا چې اعجاز درجه قوی وي د چانه سحر نه او عروه هم قوی وي د چانه د دې جالر نه دا خو زر شلیک نه او عروه چې مضبوط دی نو مضبوط سره می مضبوط شی ولګا او کمزوري سره می کمزور بل عروه می مفرد راو ځکه چې اعجاز په یو مرتبه دی او احزاب می جمع راو ځکه چې سحر کو بلا چې درای کی مراتب اصول کې په دې چې د ټول اصول فقه مباحث او شایلا تنقیح او چانکیرا او بالکل چې دا انتخاب بالکل چې دا او بیا وایي چې الله دا ما کمال نه ده ما کمال نه ده پس الله تعالی نه سوال کولای کیږي چې دې سره خدای پاک مؤلف ته هم فائدہ ورکړي یعنی د عملونه قبول کی ولی یو دین عمل ده او د دې کاتب ته هم څه مخکې به دا کتابتونه او دا د شاګرد ودای ورپسې وتلیکله ډېر ښایسته یې وتلیکله او د دې قاری ویونکو ته هم او د دې طالبان تاسو هم دعا نه محروم کینا موږ یې خدای پاک د قبر هم نور نه درکې چې دا څه کتاب یې او دا د خالص الله خپل ذات کې بارو ګرځي الله تعالی بر الرحیم دا هغه غفور دا رحیم دا او احسانات والدا ان به خپل ځان ته شکر دعا وکړه په هر حال حاصل خلاصې دا شوا چې د دې تنقیح الاصول جوړولو باعث هغه د څه بیان کو چې د فهم د اصول فقه په اعلی علم وو نو په دې کې خلق باندې مباحث دې فقر الاسلام بس دغه څه باندې لګیاو هغه دون سخت عبارات وو چې هغه نه معنی باسل دا د هر څړي کار نو هغه ډیر لوی سره یو فخر اسلام ته د یو هغه نظر باریکی هغه یو ارخ په کوم ځای کې لګیدو د نور خلکو هغه په خاص نظر به یو ځای ته نه رسیدو نو بیا به د اخفاغا عباراتو او د اخفاغا ملفوظاتو څوک پیدل نه الټه به په یغما نه سال تشمیش لري چې څه څنګه دی وړي چې لیکل نو ما ویل چې رئیسا او طالبانو ته دا مباحث د اصول فقه او سره د محصول مباحث خلاصہ و سره د ابن حاجب والصخور الحجاره العظام به تشبیه ما د تام ته بیان وکړ شبه بها عباراته الصعبه الجزله تشبیه ورکړه عبارات دې مباحث دې اصول فقه ته کوم دې فخر الاسلام او دې هغه عبارات الصعبه او جزله او تشبیه ورکړه پچا کې صعوبه التوصل بها کې الى فهم المعاني التي هي بمن راځي اصل شون کې نور چاته پته نه ولګي اپ بس هغه در خبره چې کوي بدل کله کوم مجلس کې دا سره یا دې نه پیژني چې هغه یې ورور یا ترګور دې څه کوي نه سنا زر څه چې کی بدل کی او دالې دي او که جاهل سره یو څه کوي چې هغه څه کوي والسخور نو چې هغه نقطه په خپل خفي سي او بیا اشاره وکړو هغه اشاره یې په چا کې کړې وي فی اسناء اشارات دغه یغه ته مقصد ایما په چا کې کړې و په درمیان دي اشارات دقیقو کې یعنی دي اشارات دقیقو په مینس کې هغه نقطه خفیه او ته چکړې وي اشاره کړې وي نو بیا په دې باندې هر کړه کوي دلای شي چیر په اللهم صلی الله علیه وسلم حضور کې دا څه کسي چې بیا په غبانې شي ځکه دی وایي چې مزران ما ویل چې اے فخر الاسلام ته تا خبره درانه کړې ده کما ممتنی درجه ته دي چې دا رسول دا طالبان عاجزان با په دې باندې څنګه وی بیا زنانو تنقید بیا دغه چې ورو ورو خلکو کې چراجونی سستی بیا په دې کې ملایان خبرې کولې چې دا هم دونه درانه ده بیا مې وته توجیه ولیکل بیا ملایان په کې لا خبرې کولې او چې له مور دې سپینه نه وي پلاټ په دې واللحظ لحظ چاته دی النظر الى الشيء بمؤخر العين چې د دې سترګې دی هي باندې د مؤخر هي باندې داسې یو شي ته ګوري نو مقصد دا دی چې دا خو نظر اله تر دغه پورې لګی دا د مټه ما کوی دا امام چې کوم و فخر الاسلام ته د دغه نظر به چې ټوره تیز لګی دا کنه یعنی علمی بل نور خلق به هغه مخامخ نظر دوره تیز نه لګی یعنی هغه علمی نقطه ته بدای چې کوم رسیدو تنقیح معنی څه کیږي والتنقیح التهذیب تقول تبا داسې وای نقحت الجذع چې هغه کجورې ډډ وغیره یې هغه زیاتی شاخونه ورنه چتای کې لري اذا قطعت ما تفرق من اقصانه چې کله تکټ دی هغه دې متفرق چې کوم شاخونه یې هغه چتای کې ولم يكن في لبه هغه شاخونه کټ کی چا دی په هغه لب کې نه داخل دا د چې سر دې پرې کړی کجوري انسان سره مشابهت تک سر دې کټ کې بدلې دې شکرا دې دې نه ده کجوري بوټي دا خصوصیت ته بل بوټي کا بالکل پرې کې بیا هم چې کی کجوري ته سر دې کټ کو بیا څه شي صرف ډټ دې پرې کو سر دې کټ بیا نه ده بولی بس دا کلام دا دی تعریض نه خالی نه په دې کې تعریض تعریض مې درته ویل او یاد مله په دې کې تعریض ده بأن فی اصول فقر فقر الاسلام چې په اصول د فقر الاسلام کې زوائد دي نو صراحتا خو نه شوې نه چې دای تنقیق کوي نو څه مقصد چې په دې کې څه زوائد یجب حذفها بل دی وی چې دې مرتب کو نو معلومه شو چې په دې کې ترتیب نه